باید هغه سر خو په سرونو کې څه سر نه وي کوم سر کې چې مینا د حضرت نبی سرور نه وي کوم سر کې چې مینا د درنو اوریدونکو اوس هم ستاسو پام را اړو د الحاج مولوي عبدالهادي حماد صاحب یو اصلاحي بیان ته په دې هیله چې د پای تر شیبو را سره مل واوسئ صدق الله العلی العظیم ورونو مؤمنانو یوه بدبختی د انسانانو په مابینځ کې رامنځته سوې ده هغه دا چې د ټولو خلکو پر دې یقین او باور دی چې الله تعالی د انسانانو خالق دی او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول پر دې هم باور دی چې نبی علیه السلام کمې ویناوې د الله عز وجل څخه راوړي دي هغه ټولې رښتیا دي د کومو عذابونو وعده چې الله عز وجل کړې ده او موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژبه رسېدلې ده دغه د عذابو ټولې وعدې رښتیا دي د خلکو پر دې باور دی او پر دې هم باور دی چې الله تعالی بې شماره زیات نعمتونه پیدا کړي دي او خپلو دوستانو ته یې ورکوي پر دې هم باور دی د دې باورونو سره سره یوه بدبختي سته هغه بدبختي دا ده یو سړی د شپې چوکیداري لري د میاشتې یو محدوده تنخوا لري د دغه تنخوا لپاره ټوله شپه ویښ وي په کوڅو کې ګرځي یا پر دکانو باندې چوکیدار وي دا دکانونو ته ګوري هر سړی چې تېرېږي هغه څاري په ښه شوق باندې دغه ټوله شپه بدخوابي په کلونو کلونو پر ځان باندې تېروي یو بل سړی بیا د شپې پر درې بجې باندې نوکري لري او وظیفه یې د شپې پر درې بجې باندې وي په ډېر ښه شوق او علاقه باندې بس د شپې د خوبه راکښېني هغه وخت ورځي یو بل سړی دکانداري لري سر کال دوکانداري کوي یوه ورځ قضایي نه پکښې راولي او یو ګړی وخت دغسې نه تېروي او دا خپله دوکانداري کوي سودا کوي رانیول و خرڅول کوي مطلب دا چې د انسانانو څه په توان او په طاقت باندې دي هغه د پیسو ګټلو لپاره په پوره زور باندې عملي کوي مګر کله چې د دین کار ته راس جماعتونه ځینې قضا کېږي لمونځونه ځینې قضا کېږي ډېر داسې کسان شته چې د هغو څخه د سهار جومات قضا وي دا وایي چې زه بېده سوی وم مګر که چیرې د ده د سهار د اذانو پر وخت باندې د پیسو ګټلو وظیفه یې بیا یوه ورځ هم نه ځینې قضا کېږي دا یو بدبختي ده مخکې ما وویل چې د خلکو ټولو یقین دي چې الله خالق او مالک دي د الله عذابونه حق دي د الله نعمتونه رښتیا دي مګر د دې سره سره بیا هم د دنیا ګټلو لپاره یوه ورځ قضایي نه رامنځته کیږي او د دین د قضایي لپاره په سلهاو سلهاو لسهاو لسهاو ورځې رامنځته کیږي دا نو ولې یو وجه خو موجوده ده یو دلیل خو موجود دی یو علت خو سته کله چې یو سړی ناجوړ سي ډاکټر ته ورسي ډاکټر اول واري د ده هغه اصلي مرض پیدا کوي چې دغه سړی نارامه دی بېتابه دی تبه ورته پېښه ده د سر درد ورته پېښ دی د بدن تکلیف ورته پېښ دی یو علت د ده په بدن کې موجود دی نو هغه علت پیدا کوي د هغه علت د ده پې لپاره دوا وله ورکوي چا غیلت ده په سو د بدن درد هم ورکیږي د سر درد هم ورکیږي تبه هم ورکیږي دغه بدبختی چې د خلکو په منځو کې پیدا سوې ده دا خو هم یو علت سته موږ او تاسو باید هغه علت پیدا کړو چې وجه چیش ده چې د دین سره دومره بې پروایي ده او د دنیا لپاره دومره راستي ده د دې علت او د دې هغه ناجوړې الله موږ ته په قرآن کریم کې فرمایلې ده الله په قرآن کې داسې فرمایي والذین آمنو کوم کسان چې ایمان یې راوړی دی پر الله او پر رسول او د قیامت پر ورځ باندې اشد حبا لله هغه ډېر سخت او زیات محبت د الله سره لري دا د ایمان خصوصیت دی چې د الله سره محبت او کامل محبت پوره محبت چې څوک ولري دا د ایمان کمال دی نو علت دا شی دی چې د خلکو حقیقي محبت د الله سره نسته خلکو ته دا شی معلوم سوی نه دی چې د الله سره باید څه وکړي د الله سره باید څومرې محبت وکړي د الله سره خو محبت نسته دا خبره رښتیا ده ولې که چیرې د یو سړي زوی و زندان ته لوېدلی وي د سړي د زوی د یو چا سره دعوه وي د سړي د زوی د یو چا سره جنګ کړی وي دا پلار یې پوره پوره دفاع کوي که چیرې د درواغ ضرورت چې درواغ د زوی پر سر باندې وایي وایي زوی مې دی چې ورکم یې د دې تکلیف څخه خلاص کم که د قسم ضرورت څه قسم اخلي او که د ده زوی ملامت وي که ناملامت وي د یې دفاع کوي نو دا کمه دی د الله سره محبت الله وایي مې کوم که د الله سره محبت وي د الله رضایت په دې کې دی چې څه حق دی هغه ووایه نو خو د الله رضایت مطلوب نه دی بلکې د اولاد محبت مطلوب دی د اولاد سره محبت تر الله زیات دی او حال دا چې سړی یو لږ څه فکر وکړي په دې شي کې فکر وکړي چې موږ د الله سره محبت نه لرو د دنیا سره محبت لرو دا محبت ولې څوک دی چا سره کوي کتاب لیکلی دی وایي څوک چې د یو چا سره محبت کوي د مال سره محبت کی د اولاد سره محبت کی د خلکو سره محبت کی درې شیان چې په یو چا کې موجود سی یا یو د درو شیانو څخه موجود سی نو بیا محبت راځي او هغه درې شیان چې دي یا احسان دی یا کمال دی یا حسن او جمال دی څوک چې د یو چا سره محبت کوي هغه احسان ورسره کړی وي د مثال په ډول باندې یو سړی بل چا ته پیسې ورکړي یو سړی بل چا ته هره میاشت د کور ټوله مصرف وله ورکوي او یو سړی د بل چا سره همدردي کوي چې د بنده څخه یې راخلاص کړي تکلیفونه یې وردفع کړي نو دی د هغه سره ډېر محبت کوي چې ولا دا سړي زما سره ډېر احسانونه کړي دي نو زه هم ورسره محبت کوم او هغه سړی خورا ډېر پر ګران هم وي دغه اولادونه چې ګران دي دا هم په دغه وجه باندې ګران دي د پلار سره په دې وجه نو زامنو محبت دی چې د پلار د تنګسې په وخت کې زوی و پلار ته په شو ورځي کمک ورسره کوي پیسې ورکوي خدمت یې کوي په دې وجه باندې ګران دی او که چیرې زوی راولاړ سوی وي د پلار په مقابله کې درېدلی وي نو پلار یې ډېر چابک د کوره پسې واخلي وایي زه نو تا څه کوم نو ته خو زما په مقابل کې درېدلی ته خو ما ته تاوان رسوې ګوره زوی چې د پلار سره احسان پرېښوی کمک یې پرېښوی پلار دستي لاس ځینې واخیست او که چیرې زوی را ولاړ سي د پلار وژنې که د پلار لاس باندې بر سو وایي چې ته ما وژنې نو ته هم ولاکه ژوندی را څخه ولاړ سه یعنې دا معلومه ده چې د پلار محبت د زامونو سره د ورور محبت د وروره سره د اکا محبت د وراره سره د مور محبت د زوی سره دا ټوله په دې وجه باندې دي چې دغه قریبان د سړي سره احسان کوي په دې وجه محبت ورسره کېږي. اوس به نو راسو و دې خبرې ته به متوجه سو چې آیا د دې انسانانو احسان چې د نورو انسانانو سره یې کړی دی دا تر الله ډېر دی؟ الله څومره احسانونه د خلکو سره کړي دي الله په قرآن کریم کې فرمایي وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وایه هر څه چې ستا سره موجود دي هغه ټوله د الله نعمتونه دي که تاسو ژوند لري که سر لري که سترګې لري که لاسونه لري که پښې لري که رزق و روزي در کول کیږي که لمر در باندې راخیږي که یخوالی در باندې راځي او که تودوالی در باندې راځي دا ټوله د الله نعمتونه دي امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي وایي په دنیا کې درې شیان سته بل شی نسته یو الله دی چې منعم دی نعمت ورکوونکی دی یو منعم دی چې انسان دی چې نعمت ورکړل سوی دی یو انعامات دی بل شی نسته ستا سره چې په دنیا کې هر څه شیان موجودېږي دا ټوله د الله محبت دی که ته پلار ولرې دا هم د الله نعمت دی چې درکړی دی که زوی ولرې دا هم د الله نعمت دی چې درکړی دی اصلي ورکوونکی الله دی او که سترګې لرې دا هم د الله نعمت دی که غوږونه لرې دا هم د الله نعمت دی که رزق پیدا کوې په خپل فکر باندې دا فکر چې الله درکړی دا هم د الله نعمت دی ولې که چیرې دا ستا فکر الله واړی لیونی دی کې بیا به رزق نه پیدا کولی بیا په کوڅو کې ګرځې کالي به دې څیرې وي دا هم د الله نعمت دی نو الله دومره نعمتونه تاسو ته درکړي دي چې الله په قرآن کې فرمایي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها که چیرې تاسو د الله عز وجل نعمتونه شمیرل وغواړئ تاسو یې شمیرلی نسئ د الله دومرې نعمتونه دي یوازې د انسان جوړښت چې الله کړی دی د انسان جوړښت یو داسې جوړښت دی چې در اوسه په دنیا کې هیڅ پروفیسر هیڅ ساینسدان او هیڅ ډاکټر په دې نه دی توانېدلی چې هغه اصلي حقیقت د انسان معلوم کړي چې څنګه جوړ دی د انسان په مثل باندې بل شی خو جوړېدل خو بیخي ګران کار دی دا ستا په وجود کې چې هره ذره او هر جز ستا دا د الله نعمت دی چې تا ته یې درکړی دی دا څومره عجیبه خبره ده یوازې دا د لمر څومره نعمت دی چې پر دې انسانانو باندې راخېږي که دا لمر بند سي د دنیا رزقونه به له منځه ولاړ سي ځکه په دنیا کې چې هر څه خواړه شنه کېږي راپورته کېږي خلک یې خوري ټوله د لمر څخه انرژي اخلي اوبه د الله څومره لوی نعمت دی که چیرې دا اوبه الله معنا کړي بیا به د دې انسانانو څه حال وي یو ورځ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو کافر ته ویل چې الله پر تاسو باندې ډېر نعمتونه کړي دي یو نعمت یې دا دی چې اوبه یې درکړي دي که چیرې الله عز وجل په دې څهانو کې اوبه وچکي بیا به تاسو څه کوئ هغه کافر په جواب کې ورته وویل که چیرې څا وچ سو کاریز وچ سو زه به کلنګو بیلچه پسې ور واخلم هغه مځکه به وکیندم اوبه به باره څا وکړي کاریز به اوبه وکړي چینه به اوبه وکړي الله پاک د شپې دا سړی په سترګو ړوند کړي. سهار ئې پيغمبر ته وحي وکړلې او ورته وې فرمايل چې ته دغه کافر را وغواړه او ورته ووايه چې د الله د اوبو چينې، کارېزونه او څهان خورا ډېر ځايونه سته ستا په وجود کې هم الله بې شمېره چینې پیدا کړي دي ستا په سترګو کې یوه د اوبو چینه ده دغه الله وچه کړل ته ورسه کلنګو بېلچپ سور واخله دا د سترګو چینه دې په کلنګو په بېلچه باندې بېرته اباده که اوبه ځینې راوباسه د انسان په خوله کې الله یوه چینه پیدا کړې ده که چیرې دغه چینه وچه سي انسان مري دا هر ګړی چې د انسان خوله لندې شي ته کلنګو بېلچه پسې ور واخله دغه د خولې چینه دې بېرته اباده که او بهانده یې که دا د الله تعالی نعمتونه دي دا هر نعمت چې پسې راواخلې انسان فکر په ستړی کېږي الله په قرآن کې فرمایي وان تعدوا نعمت الله که چیرې تاسو د الله نعمتونه شمیرل وغواړئ نو تاسو دغه نعمتونه نسئ شمیرلی او په بل ځای کې الله عز وجل فرمایي وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا الله عز وجل تاسو ته هغه شیان چې په مځکه او اسمانو کې دي هغه الله عز وجل تاسو ته مسخر ګرځولي دي تاسو وګورئ ورېځې راځي د اسمان پر مخ باندې ورېځې اوبه اوروي پر خلکو باندې تاسو وګورئ دا اوبه پر څومرې خپل انداز باندې دا اوبه اورېږي هېڅکله داسې اوبه نه دي اورېدلې چې هغه تر خپله اندازه زیات وي یو یو څک راځي دنیاوال به داسې یو ماشین جوړ کړي چې اوبه اسمان ته وخېږي او داسې پر یوه اندازه باندې دا اوبه ووروي چې دوه څاڅکې لا سره ګډ نه سي داسې یو ماشین به انسانان جوړ کړي تاسو وګورئ په دنیا کې چې کله ورېځې راسي ملکونه ملکونه تر ورېځې لاندې یې پر دې ملکونو ملکونو باندې اوبه اوریږي ټوله په یوه اندازه باندې او په یو معیار و مقدار باندې هیڅ هلاکت نه راولي هیڅ څاڅکی نه سره ګډېږي هیڅ وراني و خرابي نه رامنځته کوي د الله عز وجل امر کړی دی د انسانانو د خدمت لپاره مسخرې ګرځولي دي که چیرې یو ور دغه ورېځې یاغي او الله امر ورته وکړي چې یغتوب وکړي نو بیا ملکونه ملکونه خراب دي مګر الله عز وجل د انسانانو لپاره مسخر ګرځولي دي په مځکه کې الله عز وجل څومرې عجیب عجیب حیوانان پیدا کړي دي داسې حیوانان یې پیدا کړي دي چې یو حیوان دې ښار ته راسي د دې ښار ټوله خلک یې علاج نسي کولی الله عز وجل د انسانانو لپاره تابع ګرځولي دي غوایۍ څومرې لوی زور و طاقت لري الله د انسان لپاره تابع ګرځولی دی اوس څومره طاقت لري الله انسان ته تابع ګرځولی دی الله وایي ما ستاسو سره دا احسان کړی دی د اسمانونو او د مځکو ټوله شیان مې ستاسو لپاره تابع ګرځولي دي ستاسو لپاره مسخر ګرځولي دي تر دې هم بل غټ احسان وي تر دې هم بل غټ احسان سته چې الله عز وجل دومره نعمتونه درکړي دي چې انسانان یې حسابلی نسي که د دنیا ماشینونه سره را یو ځای کړي که د دنیا د ریاضي او د علم پوهان سره را جمع کړي بیا به هم د الله نعمتونه نه ولیکي دومره نعمتونه یې دله درکړي دي دا تر دې به غټ احسان وي نو محبت چې څوک د یو چا سره کوي خو باید د احسان په بدله کې وکړي ستا زوی ستا پلار ستا ټوله قربان چې دي دا د الله په اراده کار کولی سي چې د الله اراده نه هغه هیڅ کار نسي کولی نو ستا سره چې زوی څومره احسان کوي ستا د زوی احسان به ډېر وي او که ستا سره الله احسان کړی دی هغه به ډېر وي تا ته چې دا پیسې څومرې په ښه درځي او مال په ښه درځي دا به زیات وي د دې احسان به زیات وي که به د الله احسان زیات نبی علیه السلام ته چې کله امر وسو چې ته خپلو قريبانو ته دعوت وکړه، نو نبي عليه السلام په مکه مکرمه کې يوې غونډۍ ته پورته شو او خلکو ته يې وويل، خلک يې ټوله راجمع کړه د مکې خلک او ورته ويې ويل چې ای خلکو که زه تاسو ته ووایم چې د دغه غره و شاته يو اور راغلی دی دا ټوله ښار سوځي تاسو يې راسره منئ؟ خلکو ورته وویل و ته ورته ولې راسره منې خلکو ورته وویل په دې وجه د سره منو چې تا په موږ کې هر څومره وخت تېر کړی دی در اوسه دې درواغ نه دي ویلي نو یو څوک چې په ټول عمر یې درواغ نه وي ویلي هغه چې څوک وایي چا ته یوه خبره وکړي حتما نور خلک یې مني نو موږ یې بیخي منو چې دا اور خامخا راغلی دی بیا نبی علیه السلام ورته وفرمایل ول که زه تاسو ته ووایم چې د دغه غره و شاته یو غټ سیلاب راغلی دی دا ټوله مکه ورانوي دا د مکې خلک ټوله هلاکوي تاسو را سره منئ دی ورته و د سره منو یې ته ورته ولې را سره منئ ول ځکه یې د سره منو چې په ټول عمر موږ په تا کې درواغ نه دي لیدلي تا چې یوه خبره وکړله هغه به حتما رښتیا وي بیا آنحضرت صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وایي که زه ووایم چې د دغه غره و شاته سواره لښکرې راغلي دي غواړي چې دا د مکې خلک ټوله ووژني تاسو یې راسره منئ دوی ورته وویل بیا علیه السلام ورته وویل چې ولې یې راسره منئ ول ځکه یې راسره منو چې په تا کې موږ درواغ نه دي لیدلي نو نبي علیه السلام ورته وویل چې دا ټولې خبرې راسره منئ دا خبره هم راسره ومنئ چې دغه ډبرې چې تاسو یې خدایان بولئ دغه ستاسو په لاس جوړ سوي بوتان دا خدایان نه دي خدای داسې ذات دی چې ته یې پیدا کړی تا ته رزق درکوي تا ته ژوند و مرګ درکوي مرګ درکوي ستا سره حساب کوي دغه ډبرې خو تا په خپل لاس جوړې کړي دي دا ډبرې خو داسې دي چې ته ورسې دا بوت ماته یې د ځان علاج نسي کولی دا بوتان داسې دي چې یو مچ د ځانه نسي شړلی تا ته به څه ګټه ورسوي دا زما دعوت ومنئ هغه ګردې خبرې را سره منئ چې هغه رښتیا دي دا خبره مې هم رښتیا ده د نبي علیه السلام اکا ابو لهب ورته وویل ولتبا لکه سائر اليوم الهذا دعوتنا ای محمد صلی الله علیه وسلم تا ته د هلاکت ټوله ورځ موږ د دغه لپاره راغوښتي وو غواړی چې موږ د پلارو د نیکه د دین څخه واړی غواړی چې په خپل مذهب مو کې پر نوي دین مو روان کې که چیرې د الله عذاب راغلی زه ښه ښه زامن لرم او ښه مالونه لرم د الله د عذاب دفعه به په دا زامنو باندې وکم په دغه مالونو باندې به یې وکم زه خو شکر زامن لرم مالونه لرم پیسې لرم هر ډول عذاب چې راسي زه به ځان خلاص که خلک پر موږ مسلط سو زه زامن لرم مالونه لرم پیسې به وشیندم کډه به وکم که دلته اوبه راغللې د دې څخه به کډه وکم هر مشکل چې ماته پېښ شو زه چې هېڅ ته ضرورت نه لرم زه ستا د خدای پروا نه لرم دا د نبي علیه اسلام د اکا وینا وه د ابولهب مېرمن دا هم دغسې یوه نجسه ښځه وه د دې بیا دا وظیفه وه چې د نبي علیه السلام غیبتونه به یې په کورو کې کول او د ځانه ځانه څخه به درواغ و بهتانونه جوړول پر نبي علیه السلام به یې ویل بیا به یې په کورو کې کول نبي علیه السلام چې پر کومه لار به راتلی پر هغه لار باندې به یې ځوځان غورځول نبي علیه السلام ته یو ډول نه یو ډول تاوان چې رسېدی هغه تاوان یې رساوی نو کله چې دوی دا کارونه وکړل د الله عز وجل قدرت پر دوی باندې ښکاره سو د ده د هغه خبرې په جواب کي چي دول زه زامن لرم مالونه لرم هر ډول عذاب چي راغلی زه به يې دفاع وکم الله عز وجل پر ده باندي يو عذاب راوستي ده د يو چا سره جنګ وکي ابولهب هغه په نيزو باندي ووهي کله چې په نيزو ووهي د چې هر څه علاجونه وکړل هر څه پیسې چې وشندلې هغه زخمونه یې نه جوړېدل زخمونه یې ورځ تر بلې زیاتېدل جوړېدل نه او نو دغه مالونه چې ده درلودل دا یې په مصرف واچول هر څومره پیسې چې به طبیبانو غوښتلې، هر څومره پیسې چې به د هغې زمانې معالجانو غوښتلې، ده ورکولې او هر څومره دواوې چې به باندې به مصرف داتی هغه یې کاوه، خو مرض نه ښه کېدی. بالاخره طبیبانو ورته وویل چې د دغه مرض څخه به حتما دی مړ کېږي، وژل کېږي به. بله خبره لا دا ده طبیبانو ورته وویل چې دا مرض یو داسې مرض دی په کور کې چې هر څه انسانان د ده سره اوسېږي هغه به ټوله دغه مرض ځینې اخلي د ده زخمونو چینجي وکړل بدبویي یې وکړل تاسو د دغه خپله پلاره څخه لرې واوسېږئ تاسو یې د کوره څخه لرې کړي د کور انسانان مو هلاکېږي بربادېږي دی حتما وژل کېږي د ده علاج خو نسته زامنو یې په خپلو منځو کې مشوره سره وکړل چې پلار خو مو یقیني مري ډاکټرانو او طبیبانو دا فیصله کړې ده چې نور د ده د ژوند تمه نسته نو دا چې دی یقیني مري او د ده مرجې موږ ټولو ته راځي د کور ټوله خلک ورسره هلاکیږي نو موږ به دی د خپله کوره څخه لرې کړو زامنو یې خپل پلار راواخیستې يو يې وړی لرې په يو دشت کې يې کښېښوی، هيڅوک نږدې نه ورتلل، بېرېدل، ول داسې نه يي چې دا ناجوړي موږ ته ځنې راسي، زه ځنې هلاک شم. په دشت کې چې يې کښېښوی، ته چې هر څه نارې او چيغې وهلې چې ما د دې ګرمۍ څخه در واخلي، ما د دې دشت څخه در واخلي، چې خپل زامن نه ورنږدې کېدل، نو نور خلک خو بېخي نه ورنږدې کېدل. داسې يې زخمونو بدبويي وکړله چې د نږدې څخه خلک ورتللی نه شوای. نو یو ورځ یا دوې یا درې یا هفته ژوندی و اخر مړ سو کله چې مړ سو نو بیا خلک نه ورتلل چې دی شخ کې د بدبویي څه طاقت نه کېدی او پر دې هم بېرېدله چې دا مریضي یې موږ ته رانسي نو زامن یې حبشان مزدوران کړل غټان غټان خلک و تک توران دا حبش ئې مزدوران کړل، لرې یو ځای کنده وکښله، نو بیا هغه حبش هم نه ورنږدې کېدل، چنګکان ئې ورواچول، دی په چنګکانو راکش کړي، دې کډي ته ئې ورواچوی، خاورې پسې واړولې، هغه بدبویي ورکه شول، الله پاک ده ته ثابته کړل او سورة لهب ئې دده په اړه نازل کړي او ده ته ئې وفرمایل چې تا نبي علیه السلام ته وویل چې تبا لک سائر الیوم الهذا دعوتنا نبي علیه السلام ته تا وویل چې تا لره دې هلاکت وي الله پاک ده ته وفرمیل تبت یدا ابي لهب وتب هلاک وي دواړه لاسونه د ابي لهب ما اغنا عنه ماله وما کسب د چې مالونه درلودل په مالونو باندې مغرو او په ځامونو باندې مغره وو چې ما ته هر عذاب راسي زه به په مالونو او په ځامونو باندې د هغو دفاع کوم د الله عذاب رالی چې نه ده ته مال کار کوئ او نه ځامونو کار ورته کوئ ځامونو یې وغورځوئ پر دشت باندې په کور کې لا نه پرېښوئ الله ورته ثابته کړه او د ده ښځه چې ډېره نجسه ښځه وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ضد باندې یې ډېر کارونه کول هغه هم الله په داسې بې عزتۍ باندې مړه کړل د دشت یا د غره څخه یې بوټي راوړل په شا باندې یې راخیستي وه یو ډول د مزورو رسۍ جوړېدلې د خاشو څخه په دغه رسۍ باندې یې تړلې وه دا بار نو دا ښځې یعنې د ابیلهب مېرمنې چې دا بار راخستی وو پر لارې باندې ستړې سوه نو یوه لویه ډبره پرته وه پر دې ډبره باندې یې دا بار کښېښوی غوښتل یې چې یو ګړۍ کښېني، بار دروند و، پر مځکه یې نس ایښولی، ډبره داسې یو څه لوړه وه، پر هغه باندې یې تکیه کړې، بیا کښېنستل. دې چې کله دا بار کښېښوی، بار ناببره شا ته ولوېدی، هغه رسۍ چې دا بار په تړلی و، هغه د دې په غاړه کې بنده شوه. کله چې په غاړه کې بنده شوه، دا لاسونه یې بار ته نه ورسېدل چې بېرته یې راپورته کړي، ځان ځینې خلاص کړي، نو لاسونو پښې یې دواړه ټپرول، بار هلته بند و، دا دلته خپه وه، نو یو ګړۍ یا یو ساعت دوه ساعته ژوندی و اخر کې مړه سوه بیا نو د کلي خلک و د وطن خلک په خبر نه و چې هلته ښځه مړه ده دښتي حیوانان راغلي و پر دې یې کالي څیرلي وه غوښې یې ځینې خوړلي وه ورځې ورځې پر تېرې سوي وې دا بدن یې بوی کړی و نجس سوی و ځینې غړي یې نه وه ډېره بېعزته وه چې خلک په خبر سول چې دا بېلهب ښځه هلته مړه پرته ده نو بیا یې زامنو ته معلومات ورکړي زامن یې ورله دا واقعه مې د دې لپاره بیان کړل چې اصلي منعم الله عز وجل دی په دنیا کې چې کم نعمتونه دي سړی د پلار احسان مني د ورور احسان مني د زوی احسان مني چې دا زما سره همکاري کوي د دې زړونه د الله په لاس کې دي ابي لهب دا ادعا وکړله تاسو انجام په خپله اوس واورېدئ نو څوک چې د یو چا سره محبت کوي یا یې د احسان په وجه کی چه هغه د ده سره احسان کی احسان خو الله دومره ډیر کړی دی تاسو وګورئ الله وایي ونیسئ د الله نعمتونه حساب کړئ وان تعدوا نعمت الله که چیرې تاسو د الله نعمتونه حسابل او شمیرل وغواړئ هیڅکله به یې ونه شمیرئ دونه نعمتونه الله د سره کړي دي نو ته بیا ولې د الله سره محبت نه کوې د پلار سره محبت کوې د ورور سره یې کوې د زوی سره کوې د مال سره یې کوې چې د هغه نعمتونه ډېر لږ دي نتیجې تاسو خپله واورېدلې د الله سره ولې محبت نه کوې او دوهم شی چې یو څوک د یو چا سره محبت کوي هغه کمال دی په یو چا کې چې کمال پروت وي د هغه سره محبت کوي خلک تاسو وګورئ حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خلکو ته محترم دی ځکه چې په هغه کې ډېر کمالات موجود و هغه د دین لپاره خدمت وکړي هغه یو عالم و هغه یو مجتهد و هغه د الله یو دوست و خلک محبت ورسره کوي همدا ډول امام غزالی رحمت الله علیه امام ابو الحسن اشعری رحمت الله علیه امام شافعی رحمت الله علیه دا ستر ستر علما او یا د دې ترڅنګ چې یو څوک ښه کمال ولري د دنیا په کسبونو کې یو څوک ښه کمال لري خلک محبت ورسره کوي نو د الله کمال تر هر چا زیات دی د الله کمال ځکه زیات دی چې مخکې ما یادونه وکړل چې الله یو انسان جوړ کړی دی ټول انسانان یې نسو جوړولی دومره کمالدار ذات دی الله دا د مځکې جوړښت داسې کړی دی چې انسانان نسي په پوهېدلی بلکې د دنیا د مخلوقاتو څخه دا یوه د درختې پاڼه د درخت یو بلګ د شیخ مصلح الدین شرازی په قول دا د الله د صفاتو د قدراتو یو یو دفتر دی هغه ډېره پخوا دا خبره کړې ده مګر اوس دا خبره ثابته سوې ده د زراعت په بخش کې یوازې په یوه برګ کې په نړۍ کې څلور څلوېښتو نفرو دکتورا اخیستې ده دا ټولې دنیا ته یو معلوم سوی حقیقت دی په یوه پاڼه کې یو بلک ټوله درخته پرېږده او نور نباتات پرېږده نور مخلوقات و کائنات پرېږده یوه درخته او په درخته کې یو بل په دې کې په نړۍ کې څلور څلوېښتو تنو دکتورا اخیستې ده پوره پوره پوهنځیان یې پکښې ویلي دي کلونه کلونه یې تخصص پکښې اخیستی دی یعنې د دې څه دا معلومېږي چې دا یو برګ د انسان ټوله ژوند تباه کوي د انسان ټوله ژوند خلاصوي یوازې په یوه برګ باندې د انسان نسي پوهېدلی چې الله څنګه جوړ کړی دی څومره څنګه ساختمان دی د دې برګ اوس نو ته پسې راځه ټوله درخته حساب که یوازې په نباتاتو کې په میلیاردونو ډولونه دي چې الله پیدا کړي دي دا څنګه کمال دی چې د یوه بر ټوله ژوند خلاصي منګه راسي کشف کېدلی لا نسي نو دا چې په میلیاردونو نباتات الله پیدا کړي دي دا څومره غټ کمال دی چې الله سره ستا نو محبت چې څوک د یو چا سره کوي یا خو د احسان په وجه کوي لکه مخکې چې مو وفرمایل او یا ئې د کمال په وجه کی تر الله به نو غټ کمال د چا سره وي چې هر څومره یو انسان پر وژغېږي بیا هم لږ دی چې د الله کمال څومره زیات دی او دریم شی چې څوک د یو چا سره محبت کوي هغه دا چې هغه حسن او جمال ولري د الله عز وجل دومره حسن او جمال دی چې په دنیا کې هیڅ پیغمبر هیڅ انسان د دې توانایي نه لري چې د الله د حسن دیدار دې وکړي حضرت موسی علیه السلام باندې چې کله وحې نازلې سوه پر کوه تور باندې بني اسرائیل یې د تیه په میدان کې پرېښول هغو ته یې وویل چې زه ځم د تور غره ته هلته الله عزوجل پر ما باندې یو کتاب نازلوي دا کتاب نوم به تورات وي هغه به زموږ د ژوند لارې چارې د هغه کتاب له مخې کېږي په هغه کې د الله یو قانون پروت دی پر هغه قانون به موږ او تاسو ژوند کوو دا چې بني اسرائیل ډېر کمزوري خلک وه او ډېر خصیص او رزیل خلک وه نو موسی علیه السلام ته دا معلومه وله چې دغه خلک که زه کتاب ورته راوړم بیا یې نه مني و یا دا کتاب تا د ځانه راوړی دی نو اویا نفر یې د ځانه سره د شاهدانو په ډول بوتل ول په تاسو کې چې داسې کسان وي چې هغه زیات نفوذ ولري تاسو ته معتبر و معتمد وي داسې کسان دې زما سره ولاړ سي نو موسی علیه السلام د اویا کسه د ځان سره بوتل کله چې د تور غره ته ورسېدی او د الله عز وجل سره خبرې شروع کړلې موسی علیه السلام ته کلیم الله ویل کېږي ځکه ده د الله سره بالذات خبرې کولې نورو پیغمبرانو ته د جبرائیل علیه السلام وحې راتللې د جبرائیل علیه السلام په واسطه به د الله پیغامونه ورته راتلل موسی علیه السلام د الله سره بالذات خبرې کولې ده ته کلیم الله ویل کېږي ده چې د الله سره خبرې شروع کړلې یوه ورځ راله په دې ورځ کې د الله عزوجل سره د خبرې کولې دغه نورو اویاو کسو بني اسرائیلانو چې دا حالت ولیدی چې موسی علیه اسلام د الله سره خبرې وکړلې او کتاب باندې نازل سو د دې یو څه امید پیدا سو چې موږ کاشکې الله لیدلی وای نو د سې موسی علیه السلام ته وویل ولن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة موږ پر تا باندې هیڅکله ایمان نه راوړو چې خدای موږ په ښکاره ونه وینو ته وا الله سته الله ما ته قانون را استي موږ په تا ایمان نه راوړو ستا پیغمبري نه منو د الله وجود نه منو موږ دې په خپلو سترګو ووینو بیا یې منو موسی علیه السلام ډېر ورته وویل چې خلکو تاسو داسې مه کوئ د الله دومره عظیم ذات دی چې د انسان سترګې د دې طاقت نه لري چې الله وویني الله دومره حسین او دومره حسن او جمال لري دومره ځلا او شایست لري چې انسان د دې طاقت نه لري چې انسان یې وویني تاسو دا غوښتنه مه کوئ خو دوی پر خپله خبره باندې ټینګ وه نو موسی علیه السلام الله ته دعا وکړه چې الله دا زما قوم بدبخته قوم ټوله و دغه و چپې لارې ته ملا تړلې ده چې موږ الله وینو یا الله زما یقین دی چې ستا د لیدلو طاقت دی نه لري پیغمبران یې نه لري نو انسانان نو امتیان د کم ځای دي نو الله جل جلاله و موسی علیه السلام ته وفرمایل چې ستا په مخ کې هغه مخامخ غر ډېر کلونه کېږي چې الله ته دعا کوي چې الله ستا د ذات یوه تجلا ماته ښکاره کړې نو زه پر هغه باندې یوه ذره خپله وړانګه ښکاره کوم که چیرې هغه غره زما د تجلاو د یوې ذرې طاقت راوړي نو دی یې هم ما لیدلی سي که یې را نه وړي نسي کولی نو موسی علیه السلام یو څه زړه خوشحاله سو و خپلو قومانو ته یې وویل د غاویاو کسانو ته یې وویل ول تاسو هغه مخامخ غره ته ګورئ د الله ټوله ذات اندازه کول خو ګران کار دی د الله ټوله ذات لیدل خو ګران کار دی الله د خپلو تجلا څخه یوه ذره ذره دغه ته ویل کېږي، په دا خونه کې چې یوه وړانګه برابره وي، په هغه کې داسې کوچنۍ کوچنۍ ذرې ګرځي، دغه یوه ذره بولي. د الله عزوجل د تجلاو څخه یوه ذره پر دې غره باندې ښکاره کېږي، تاسو دغه غره ته ګورئ، که چېرې دا غره طاقت راوړئ، نو تاسو هم الله لیدلی شئ، که غره طاقت رانه وړي چې هغه ډبره ده او څومرې زور لري، څومرې لوی دی، هغه یې طاقت نه راوړي، تاسو یې هم نه شئ راوړلی. دوی چې هغه غره ته کتل، پر هغه غره باندې د الله عزوجل د تجلاو څخه یوه ذره ښکاره سول هغه غر ټوټه ټوټه سو ذره ذره سو د دوی زارې وچاودلې مړه سول موسی علیه السلام هم بې سده سو دا چې موسی علیه السلام پیغمبر و د الله عز وجل له خوا څخه استازی او رسول و نبوي طاقت ورسره و نو د هغه زاره ونه چاودله مړ نه سو خو بې سده سو کله چې راپورته سو پر هوش رالی و الله ته یې وژړل ولې الله دا زما قوم بدبختان خلک دي دوی دغسې یوه غلطه ادعا وکړل او دوی ټوله مړه سول ځکه خپل قوم ته ورسم دا کتاب وروړم هغه ټوله ماته وایي وایي دغه کسان تا وژلي دي یا الله ته دوی بېرته راژوندي کړي نو الله عز وجل بېرته هغه خلک راژوندي کړل نو دا چې د الله عز وجل تجلا او شایست دومرې زیات دی په دنیا کې به یو بل شایست وي چې د الله عز وجل سره د یوې ذرې سره دي ماضي یو مشابهت پیدا کړي هېڅکله نه نو راځو بېرته هغه خپلې خبرې ته چې څوک د یو چا سره محبت کړي یا خو هغه احسان ورسره کړي یا خو هغه کمالدار وي یا په هغه کې حسن و جمال وي د الله عز وجل احسان دومره ډېر دی چې هېڅ حسابل یې نسته نو ولې د الله سره محبت نه کوې او د الله عز وجل کمال داسې دی چې الله عز وجل د کمالاتو حسابل انسان ته ګران کار دی بلکې الله عز وجل په قرآن کریم کې فرمایي وایي که چیرې پیرانان او انسانان سره جمع سي او یو مت جوړولو غړی لا هم نسي کولی الله عز وجل داسې عظیم عظیم شان پیدا کړي دي د الله کمال زیات دی تر نورو نو ولې د الله سره محبت نه کوي او الله عز وجل دومره حسین او جمیل ذات دی چې د هغه یوه ذره د دنیا ټوله ښایستونه چې سره راجمع کړي د الله د حسن او د جمال یوه ذره هم نسي جوړېدلی بلکې د هغه سره مشابهت هم نسي پیدا کېدلی نو ولې د الله سره محبت نه کوي دا یوازې او یوازې ناپوهي او کم فکري ده چې د دې ټولو شیانو سره سره بیا هم د خلکو په زړو کې محبت نسته دا چې د خلکو په زړو کې محبت نسته همدغه وجه ده چې خلک د دین څخه لرې سوي دي مخکې ما وویل چې دا یوه بدبختي ده د خلکو دا باور دی چې الله سته. د خلکو دا باور دی چې د الله نعمتونه ټوله حق دي. د خلکو دا باور دی چې د الله عذابونه ټول حق دي. د خلکو دا باور دی چې د ژوند نه وروسته مرګ سته، د مرګ نه وروسته بیا ژوند سته، حساب و کتاب سته، جنت و دوزخ سته. د دې سره سره بیا هم د دنیا په کارونو کښې دومره مخلص دي چې یو سړی د شپې چوکیداري کوي په کلونو کلونو یوه شپه نه ناغه کیږي مګر په هره میاشت کې په لسهاو د سهار جماعتونه د ماپښین جماعتونه د مازګر جماعتونه ځینې پاتېږي یو سړی دکانداري کوي په میاشتو میاشتو دکان نه ځینې قضا کېږي یو سړی په یو دفتر کې وظیفه لري په میاشتو میاشتو یو ورځ غیرحاضري نه کوي مګر د دین په کارو کې په لسهاوو په سلهاوو هغوی راځري کي دا ولې د الله سره محبت نسته او دا چې څوک د الله سره محبت نه کوي دا هم د ده ناپوهي ده کم فکري ده نو الله عز وجل دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې د الله محبت په زړو کې ځای کو کله چې مو د الله محبت په زړو کې ځای کړي دا د دنیا مادیات د دنیا کارونه د دنیا سره محبت په دنیا کې جاه و جلالت